او هر خبره پینځه پینځه بشکه مونږ لېګلې نو علي السلام خپل قوم ته چې او یار او خپل قوم من قبل ایات یوم مخک مخک د دینه چې راشدی ته عذاب علیم عذاب دردناک قال یا قوم وینو علی السلام چې ای زما قومه انی لکم نذیر مبین بشک از تاسو د پاره يرون کې مخکارا ان عبد الله فدی خبره چې د الله بندگی کوي الله یو غنه واتقوه د الله نو یریږي واطیعون او زما تابعداري کوي دوه مسلې دي او درب کې الله تاسو له نهرونه او بوډیر شي مالکم لا ترجون لله وقارا سدي تاسو لرا چې امید نساته د الله د لوی او د عظمت وقد خلقکم اتوارا او تاسو پیدا کړی په قسمه قسم طریقو سره الم ترو تاسو نه ګوره الله دی قدرتونو ته کیف خلق الله سبع سماوات طباقا چې څنګه الله پیدا کړی دی او اسمانونه طبقی طبقی وجعل القمر فيهن نورا او ګرځولې د سپوږمۍ په دې کې رڼا کوونکی او پاغه چا پس روان شو چې نه زیات کړي هغه تا مال د اولاد د مگر تاوان او تباہی ومکرو مکرن کبارا چلونه او کړه زما مقابله کې چلونه ډیر لوی لوی وقالو او دعوت یې شروع ک خپل خلقو ته په وجه د ګناهونو خپل غرق کړی شو فادخلوا نارا چې څنګه غرق کړی شو په بو کې نو داخل کړی شو ورته فلم یجدو لهم من دون الله انصارا وی نمون ته د خپل ځان د خلاصي د پاره بغیر د الله نه نور څوک مددګاران وقال نوح رب وی نوح علیہ السلام په دعا کې چې زما ربا لا تزر علی الارض من الكافرین دیارا مپریدا په دې زمکه باندې د کافران نه یو کور والا انک انتظرهم بشکته کفری دی دی لره سوتی جوړیږي نه یذل عبادک گمراه کی ستا بندیان دعوت ورکې شرک ته ولا یلدو الا فاجرا کفارا او نه پیدا کوي ان پیدا کیږي د دینه مگر ډیر بدکار او بدعمل او کافر